مبلغ فوزالله او عبدالکریم را لېږلی دوی پوښتنه کوي وایي که چېرته یو مسؤل چې خپل کشر فرد انډیوال ته د بیت المال روپۍ ورکړي تعین د ضرورت یې وکړي او یا یې نه وکړي دغه فرد مجاهد دغه پیسې څه رقم د استعمالولی شي یعنې د قریبانو په ضرورت کې مصرفولی شي او که نه ځان ته مېوې او یا بل غیر ضروري شی فرانولی شي او کنه که په دې برخه کې معلومات راکړي ډېره به ښه وي. حضراتو دغه مال د بیت المال دی د مشر امیر سره اجازه پکار ده هر دلګي مشر یا بل قومندان یا بل مشر چې د خپل افرادو ته پیسې ورکړي او هغه جهات ورته معلوم کړي ما ورا د هغه جهات پر بل لار باندې دا پیسې دی نشي مستعملولای بیا غاړې په بندېږي او که هغه د مشر امیر د خوا څخه اجازه ولري د امیرالمؤمنین صاحب د خوا او بیا و تا ته پیسې درکړي چې دا په دې لاره کې مصرف کړي هر څوک پاتې شوي هغه ستا دي بیا نو هغه چې ستا شوې هغه قربانو ته ورکولی شي او غیر ضروري شیان د بیت المال په پیسو حضراتو نه روا کېږي درته دا قطعا هغه شی چې ضرورت ورته لري دغه به تاسو رانسي بې له ضرورته شی د بیت المال په پیسو دا کتاب حرام بللی دي دا ناجایز دي دا ناروا دي دا مو غاړې ته بندېږي د مشترک مال سره لکه غلا چې یو سړی کړي العیاذ بالله دا مسله ما په تکرار مخکې بیان کړې ده والسلام